مگر هغه چې بند کړیو حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام علی نفسه په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې دو د تورات شریف نه قل ورته وای فاتو بالتورات روړی تورات شریف فتلوها نو ویل لای ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی فمن افتراغ چا چې جوړ کړی دی الله الکذب په الله باندې دروغ من بعد ذلك پس د دینا فاولائک هم الظالمون نو دغه کسان هم دوی دي ظالمان قل وا صدق الله رشتیا ویل دی الله فتبعون روان شی ملت ابراهیم د دین د حضرت ابراهیم علی السلام پس حنیفه چې هغه اعلان کوونکې او د ټولو غلط وقیدونه وما کان من المشرکین مقام د حضرت ابراهیم علیہ السلام نه ومن واغسوک دخله چې وردن نشو دی بیت الله شریف ته او دی حرم شریف ته کان امنا نوی بده پامن ولله خاص د الله د پاره لناس په خلق باندې تس نس کی گئی مد الله د کتاب نا د الله د دین نا وذکرو رایات کئ نعمت الله انعام او احسان د الله علیکم چې کړه د پتا سبانی اذ کنتم اعداء کله چې وای تاسو دشمنان په زمانه د جاهلیت کې فالف بین قلوبکم الله محبت چولې د پمن د زړه تاسو کې په سبب د اسلام په کومه ورځ باندې چې سپین بشي ځنې مخونه وتسود وجوه او تور بشي ځنې مخونه فاما الذين پسر چا کسان ني سودت وجوههم چې تور شوی دي مخونه داغوي نو دایله وویل شي کفرتم آیا تاسو کفر اختیار کړو بعد ایمانکم پس ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا غي چې وای تاسو چې تاسو به کفر کوو الله موږ په کې مگر دې واما الذين ورچا کسان دي ای بیضت وجوههم چې سپین شوی وي مخونه دا غوي ولله خاص د الله د پاره دی ما غس فی السماوات چې پاسمانونو کې و ما هغه فی الارض چې پزمکو کې دی و ال الله ترجع الامور او الله ته واپس پکړې شي ټول کارونه کنتم خیر امتن یی تاسو غره امت اخرجت للناس سرګن کړي شوی یی د پاره د خلکو تأمرون بالمعروف حکم بکوي د نیکو کارونو وتنهون عن المنکر خلق به منی کوي د نارواو کارونو نه او تؤمنون بالله ایمان بساتي په الله ولو امن اهل الكتاب کچری ایمان روړې وې دي کتابیانو لکان خیر لهم نو خامخا دا ډېر غوره وې دوی لپاره منهم المؤمنون ثم لا ينصرون او بیا به دوی سره امداد نکړي شي ضربت عليهم الذلت مقرر کړي شوی دی په دوی باندې ذلت او رسوایی اينما سقفو کمزه کی چې مونږ دې شي نو قتل لې شي الا بحبل من الله مگر چې منګولې لګولې وي من الله واپس شوي وو، اخته شوي وو دوی په غضب سره د الله د طرف نه، وضربت علیهم المسکنة مقرر کړی شو په دوی باندې غریبي، فقر، جزیه. ذالک دا بانهم په دې سبب چې یقینا دوی کانو د یکفرون بیاات الله انکار به کولو د الله د آیاتونو نه ويقتلون الانبیاء وجلب انبیاء علیهم الصلاة والسلام بغیر حق او الله اوریدونکې دی او پوه دی اذ همت طائفتانی کله چې را دلرلی و یو دوه ډلو بنو سلیمه او بنو حارثه منکم نتاسنا ان تفشلا دا چې دای بوزدلی اختیار کی کمزوری اختیار کی توحید و سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر دو سردار علی اطر فروش شیخ القرآن سید امیر حسین باسا قد نصرکم اللہ بیشک امداد کړو تاسو سره الله به بدرن د بدر په میدان کې بدر دا یو ابو نوم د مکه او مدینه په منځ کې اصل کې دا یو سړیو نو دا وب دا غوي دا کوی دا غو نو پاغه مشهور شو وای تاسو ذلیل په سترګو د دشمنانو کې اګر چې د الله په نزد عزتمن وای ځکه الله وای فلله العزة ولرسوله وللمؤمنین فاتقوا الله د الله نو یریږئ لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ قول للمؤمنین کله چې ویلیو تاسو اے محبوب مؤمنانو ته علی یکفیکم یاد رز د قیامت د پیش کېدو غ حالت را یاد کی فاستغفروا نو دای بخنه غواړي لذنوبهم د خپل ګناونو د پاره ومن یغفر الذنوب او سوق دې چې معاف بکی غ ګناهونه یعنی نشي معاف کوله بل سو ګناهونه الا الله مگر یو الله اوچت شان والی ان کنتم مؤمنین خو شرط دا دې کوم مؤمنان یې نو که شهید شوی او که غالب رااله نو هر حال کې تو چتی خو چې ایمان وي ایم سسکم قرحن کچره ورسیږي تاسو تا کچره ورسیدو تاسو ته قرحن زهم تکلیف فقد مسل قوما بشکر سیدره قوم کافر تا قرح زخم او تکلیف مثله په مثل لذي وتلک الیام دا ورزی دی نو دا ویلوها اړو راړو مونږ دا بین الناس په من خلقو کی وليعلم الله دې د پاره چې سرګن کی الله الذين کسانا منو چې مؤمنان دي ويتخذ منکم شهدا او جوړ کی پتاسو کې شهیدان الا رسول مگر پیغمبر د الله دی قد خلت بشک تیر شوی من قبله الرسل د دوین مخ کې ډیر انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام اف اما تا آیا کده وفات شو او قتلا یا شهید کړي شو ان قلبتم نو تاسو واپس کیږئ د دې دین علی عقابکم پخپل پوند باندې ومن ينقلب هرغه سوک چې واپس شو د دی دین اسلام نه علاقه به په خپل پوند باندې فلن يضر الله شيئا نو دې چرم zarar نشي رسول دین د الله ته zarar وسيز الله الشاکرین زرد چې بدلی بور کی الله شکر گزار ہوتا وما کان لنفس نشته په اختیار دی او نفس کې انت موت دا چې مرشي الله محبت ساتي د صبر ناکو سره وما كان قولهم او نو وی ناد دوی الا ان قالو مگر دا چې ویلو دی ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے زمونږ ربا بخنو کې مونږ ته زمونږ د ګناهونو و اسرافنا او د زیاتی زمونږ فی امرنا پدې کار زمونږ کې وعصیتم نافرمانی کړي و تاسو من بعد ما پس داغنا اراکم چې الله خودلی و تاسو تما تحبون چې تاسو ور سره مینا او محبت ساتلو منکم باز تاسو کې منا او سوق یرید الدنیا چې را دې لر لد دنیا ومنکم باز تاسو کې منا او سوق یرید الاخره چې را دې لر لد اخرت او د الله په اختیار کې ده یخفون فی انفسهم پټای دی په دې خپل زرونو کې ما لا یبدون لک اغه چې نه ښکار کوي تعالی یقولون وای دوی لو کان لنا من الامر شیء کچره موږ د پارا د کامیابی او د فتح نس شی ما قتلنا ها هنا رونه په نسب کیو یا په مذهب کیو اذا ضربو فی الارض کله چې غي سفر کوي د جهاد د پاره پزمکه کی کله چې غي سفر کوي د تجارت د پاره پزمکه کی او کانو غزن یاوی غي غازیان نو دا کافر وی لو کانو عندنا کدی زمونږ سره وی ما ماتو نمړ بنوي وما قتلوا او دی بو وجل شوی نوي ليجعل الله دې لپاره چوګر زي الله ذالک دا خبره حسرتا فی قلوبهم افسوس د دې پزړونو کې والله یحیی و یمیت الله جون نکول او مړ کول کوي غلیظ القلب سخزړ والا لن فضو من حولک نو خامخا دا صحابه کرام متسن شوی تانه گیر چا پیرا فاعف عنهم نو معافی کو دوی تا کستا په حقونو کې نقصانو کی واستغفر لهم بخنه ورته غواړه د الله نه کړه الله په حقونو کې کمی وکي وشاورهم فی الامر مشوره کو د دوی سره په کار د جهاد کې فاذا عزم تکل چې تکست و اراده وکړي یو کار فتوکل علی الله نو توکل او بر وسک و په الله ان الله بشک الله يحب المتوکلین ثم توفى كل نفس بیا او پور ور کړی شي یو نفس تا ما بدل دا عمل کسبت چې د کوم عمل کړو وهم لا یظلمون او د دوی سره به ظلم نکړي شي افمن تبع رضوان الله اے هر هغه څوک چې غروان شوه دی د الله درځاونګي پسې دا مؤمنان با خاوندان د درجو وی په نس د الله یا دواړه ډلې یادای که څوک د الله درځاونګي د لټولو کوشش کوي او که څوک د الله د غصې پس روان نه هم درجاتن دوی به د درجو خاوندان وي پنيز د الله څوک د جهنم د درجو خاوند وي نو څوک د جنت یقولون وای دی بافواهم په خپل خلو باندې ما خبرې لیس فی قلوبهم چې نشته د پزړونو د دوی کې والله اعلم بما یکتمون الله خپو د پاسمانی چې دوی پټي الذين دهغه کسان ني قالو لاخوانهم چې ویلو د خپل رونو تا وقعدو او پخپلم د جهاد نه ناستو لو اطواعونا وی که دای زمونږ تابعداری کړی وی او جهاد لتل نه وی ما قتلو نو دای به وجل شوی نه وی قل ورته وایا فدرو زی دفقای عن انفسکم الموت اذ خپل ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی ولا تحسبن الذين او خامخا ګمان مکو پا کسانو باندې قتلو چې غي وجل شوی دی فی سبیل الله دا الله لار کې امواتا چې دا غنیمړ دي بل احیاون بلکې دوی ژوند دي عند ربهم يرزقون او پنځ د رب د دوی دوی تر رزق ورکول شي فرحین دای خوشاله دي بما پاغه سبانه فخشوهم نو یریږي د دوی نه فزادهم ایمانا زیات کړو دوی لره نور ایمان وقالو ویلو دي صحابه کرامو حسبنا الله الله زموږ لپاره کافی دی ونعم الوکیل او ډیر خو ذمہوار دی الله فنقلبوا بنعمت من الله فنقلبوا واپس شیو دی بنعمت من الله په نعمت سره طرف د الله وادخل الجنت اور دن کړې شو جنت فقد فاز نو به شک دې شو کامیاب ومل حیات الدنیا نه ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې دې لتبلون فی اموالکم خامخ امتحان مکی دیشی ستاسو په مالونو کې او د یتیم زمکه خوري داغه پرورش کوي داغه دکانداری کوي فلیاکل بالمعروف نو خوراک دې کوي داغینا بالمعروف د نیکی طریقې مطابق په ولاکه کې سرنګي خلق پټه په برخه خوري داسې وی خوري چی پری خیر دی بی بیان استاس لم یکل لهن ولد کچری نوی دوی د پار اولاد فین کان لهن ولد کچری وی دی بی بیان د پار اولاد فلکم الربع نو تاسو له سلور مې صدا مما پاغمال کی ترکنا چی پری گی دی دادنا نا مم بعد وصیتن پس د وصیت نه یوسین بیا چې وصیت کړي دی پاغه او دین او پس د ادا کولو د قرض نه اربعه منکم د سلورن منکم د تاسونا فین شهیدو کچر دې سلورو کسانو گواهیو ک د سترګو د لیدو فامسکوهن فی البیوت نو بند کای دوی لره بند او ساتي دوی لره پکورونو کې حتا یتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی دوی لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا او ګرځي الله دوی لپاره سلارا واللذان هغه دوا زنا هغه دو سړي نو واللذان کې بعض مفسرین ویلي چې دو سړي ته مراد دي چې غي خلاف فطرت کار کوي بدکاری کوي یا واللذان هغه دو سړي هغه یعنی هغه خزا او سړي یاتیا نه چراتلو کې دي کار د به هي تمنکم تاسو نه وان تجمعوا بین الاختین او دا حرام دي چې جمعواله کوي تاسو په مند دوه خینو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې کوم مخکې تیر شوی دي په زمانه د جاهلیت کې ان الله بشک الله کان ذی غفور الرحیم بخون کې مهربان